چې څوک د دې دعوی په باره کې شکیان دي چې دا د الله تر طرف نه نه ده نو هغه ته د مناظره دعوت ورکو چې تاسو مناظره وکړئ او دغه شان د الله نه دلیل پر خپل شرک راوړی کنه او بیا دا غینه ورستو کچیرتا اونمنی نو هغه نه منونکو ته تخویف ورکړی شو او منونکو ته بشارت ورکړي شو دغه بشارت تر دې پوري ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون دا بشارت بالجنت کله به قران کریم کې ګوري بشارت بالنار راځي فبشرهم بعذاب الیم دوی ته زیر ورکه په عذاب دردون کی باندې نو تا خو ته بشارت دی ته وای چې را هغه خبره چې سړی په خوشاله شي نو عذاب الیم باندې خو سړی نه خوشاليږي نو دا غي جواب به دغه او کې چې هغه ته بشارت تحکمن وای ته ته وای تحکمن یعنی اس ټوکی ور پورې کوي چې زدا دا زیره د سره واخله پوه شو کنه تا دنیا کې دا کار کولو اوس دا زیره د سره واخله دا دې زیره دغه رنگ دي ته دا بشارت چې کوم دادل ته ذکر شو دا بشارت مطلق ذکر شو صحیح شو او نور زاینه کې وکړه بشارت مقید راضی بال صفات په فکر راضی لکه راضی با بشر المخبتین زیر ورکا عاجزی کون کوتا کله برازی بشر المحسنین نو بشارت کله په صرف ایمان باندې راشي او کله به سر اعمال صالحه دغه شان راشي نو ته به ته وا چې یو نقص بشارت ته چې جنت ته بزي یو بشارت کامله دی چې جنت ته بزي په اول فرصت کې بزي دوزخ نه بچ کیږي او په جنت کې بیا اعلی مقامات وي نو دا ورته دا کوي ذکر کوي ښا بیا دا جنتونه قران کریم تقریبا شربینی وای و جنتونه دي سو جنت دي و جنتونه دي سوره یاسین کې غسلور راځي لیکن دا خبره ده چې مجموعه تر اواخر نه غوي و جنت دي یو جنت الفردوس ته سوره مؤمنون یو لسم آیات کې ترازی نو هغه جنت الفردوس ته ښا اتم اتلسم سپاره کې او عرش تلان دی جنت دی کله جنت الخلد راځي ښا جنت الخلد خلد هغه په سورته فرقان کې دی پسې فلال شي نور سورته او پسې بیا فرقان دی په سورته الفرقان کې هغه بیا دی آیت نمبر 15 وګورئ ښا سورۃ الفرقان آیت نمبر 15 وګورئ هغه کې جنت الخلد بیان دی صحیح شو قل اذالک خیر اوای ورتا یا دا بهتر دی ام جنت الخلد التي وعد المتقون یا غ جنت د همیشوالی التي یا غ جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی د متقیانو سره نو یو خدای چې مطلقاً جنت هم د خلد ځای دی لیکن دا خبره چې دا پکې بیا یو خاص مقام دا پکې بیا یو خاص مقام دی شربینی مطابق بل دا چې جنت النعیم سورۃ الصافات درویشتمه سپاره کی آیت نمبر تریالیس ښا سورت صافات کی هغه د جنت النعیم ښا پیدا مکرون اولئک لهم رزق معلوم فواکه وهم مکرمون فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې ټول نعمتونه جنتونه د نعمتونو خدا یو خاص نوم دی ښا یو خاص نوم دی کله چې کوم دی نو جنت المأوا جنت المأوا بل نوم دی وای شوې جنت المأوا الف لام میم سجده کې آیت نمبر 19 کې راځي ښا جنت المأوا کلا علیون جنت جنت علیون دا ځان ته مقام دی پکې ښا خوښ وي ارواح کې پکې موږ سورۃ متففین لخوا آیات نمبر 19 ته وګورئ کدا مکو کله د جنت نوم یو جنت نومونو نه یو جنت چې دی هغه دار السلام دی سورت انعام یو سل ویشتم 127 ها سورت انعام اتمه سپاره 127 لهم دار السلام خاص دی مومنانو د پاره کور د سلامتی علی عند ربهم د رب سرا وهو وليهم بما كانوا يعملون او غا الله تعالی ردی اګ نگرانی کون کړي او یا غل دوی نغره ناصر دی مددگار دی دوست دی بما كانوا يعملون په سبب د دې چې دوی عمل کوي نو دا څه شو و قسم جنتونه زکه وی چې وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات جمع راول جنتون نه دی ویلي ان لهم جنات چې دوی لپاره جنتونه دي جنتونه سری نو هغه دا جنتونه دي خطا سو قتل فردوس شو نعیم شو مأوا شو دا شربینی و ذکر کړی دي وهم فيها خالدون دوی به همیشه په دې جنتونو کې ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم دا اوس دویمه شبهه ده هر دوی په دعوه باندې چی باندې دا کم مثالونه چې ته بیانې کنه نو دا مثالونه دا د الله پاک داسې مثالونه نه بیانې الله پاک داسې مثالونه نه بیانې کم مثالونه بیانې بعضی وای دا د سورته دغه کې براشي سورۃ الحج کې براشي سورۃ الحج ولسمه سپاره راوای راوای چې ویني ځه پېښو په دې کې وخت لګي یا ایها الناس ضرب مثل ای خلق بیانیږي یو مثال فاستمعوا له نو غوږ کېږدئ هغه مثال ته ان الذين يقيننا كسان تدعون من دون الله تاسو ته مدد غواړي غیر د الله نه لن يخلقوا ذبابا هرگز نشي پیدا کولای یو مچ ولو اجتمعوا له اگر کدی ټول لازم شي غیتا و ان يسلبهم الذباب شيئا كتختی مچ د دنیا یو څه شي لا يستنقذوه منه ندی غشي لا غنه نشي خلاصوله ضعف الطالب والمطلوب نو کمزور دی غوښتون کې غوښتل شوی دا وګورئ تاسو دلته کې چې کوم دی دا مثال وی بیان شو فاستمعوا له د مچ سره نو وای دی غوسه شو وی چې دا د مچ مثال نه مکی والا وی نو چې مکی والا دا خبر وکړه چې دا په مچ باندې مثال ته مونږ ته وای دا قران الله پاک داسې مثالونه نه بیانوي نو دا جواب راغی خو په دې جواب باندې بعضی مفسرینو دغه کړی چې نه دا دغه سره نه لګي ولې نه لګي وای دا ځکه دا غي سره لګي چې سوال لې په مکه کې وشي جواب دې په مدینه کې نازلېږي دا دا دغه نه دی دا قرین قیاس خبره نه ده نه نه دا څنګه چل دی وای نه دا جواب راغلی په اعتراض د يهودو کې بیزاوی آلوسی وغیرہ وای دا جواب د يهودو ته د يهودو اعتراض وکړو يهودو اعتراض وکړو راضی وای امام راضی تفسیر کبیر کې و يهودو اعتراض زکه وکړو چې مخ کې په هغه دا غي مثال بیان شو د کفارو د مشرکانو مثلهم کمثل الذي استوقد نارا او کسيب من السماء دو مثالونه ذکر شو کنه هغه مثالونه چې ذکر شونه يهودو باندې بدل کېدل ځکه خو دا غي مثال نو یو قسم تا نو هغه باندې چې بدل کېدل هغه وی الله پاک سي مثالونه نه بیانې دا ته چې بیانې دا د الله کلام نه دی صحیح شو نو چې الله کلام کې مثالونه نه دا د الله کلام نه دی لہذا د اعبدو ربکم دعوه مون تاسو سره ځکه نه منو چې دا الله طرفه نه دا د الله طرفه نه دا نو جواب راغی چې ولې الله پاک مثالونه نه بیانې ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی حیا نکي ان یضرب مثلا د بیانولو د یو مثال نه مثلا ما د یو مثال د مثالونو نه معنی به تاسو کوي د بیانولو د مثال یو مثال د مثالونو نه بعوزتن چې هغه ماشي فما فوقها یا غټو د ماشینا فاما الذين امنوا نو هر چا کسان چې ایمان راوړل فیعلمون نو هغه عقیده لري انه الحق چې دا مثال موافق دی د ممثل سره من ربهم اور طرف د رب د دوی نه دی و اما الذين كفروا او هر چا کسان چې کافر دي فیقولون نو هغه وای ماذا اراد الله ست اراده کړی د الله تعالی به هاذا مثلا په دې مثال سره د جهات د مثال نه یضل به کثیرا گمراه کوي الله تعالی په دې مثال سره ډیر خلق و يهدي به کثیرا او هدایت کوي الله تعالی په دې مثال سره ډیر خلق ته و ما یضل به الا الفاسقین او نه گمراه کوي په دې سره الله تعالی الا الفاسقین مگر فاسقان خلق اوس خلاصه دې جواب داش و چې نه الله پاک مثال بیانې په خپل مخلوق سره مثال بیان نه کاغه ته ماشه شي او که مچ شي او که اور شي او که سمندر شي ټول یو برابر دي خا مثال ول بیان نه یو مثال د دې لپاره بیان نه چې د مؤمنانو په ایمان زیات شي او قوي شي او بل په مثال کې فائدہ دار چې تمیز پر راضي وي صحیح شو کنه تمیز پر راضي د کافر او د مؤمن ترمنځ او بل فائدہ په مثال کې دا دا چې ورسره چې کوم دین او اثرات راځي سرازي اثرات مثال اثر کوي سو گمراه کوي او سیات څه کوي هدایت کوي دا دواړه خبرې به کیږي نو په دې وجه باندې الله تعالی مثالونه بیانوي نو مثالونه الله تعالی هر هغه کار کوي چې داغي نتیجه وي عبس کار نه کوي اوس وګوره که مثال کې نتیجه وا خو کوي به که نتیجه پکې نه ونه ده کوي مثال کې نتیجه شته ده مؤمن او کافر په جدا کیږي په مثال کې ضلالت او هدایت پروت ده الله تعالی په خپل کتاب کې ټول غسونه بیانې چې پاره کې اثرات پراته دي ها جواب وشو جواب پوښو اوس را دو د مشکل حل کوا ان الله لا یستحی الله تعالی حیا نه کوي حیا الله کوي حیا نه کوي حیا څه ته وایي په الله کې شته کې نشته دی پوه شو که نه نو ګوره دا خبره یاد ساتئ دا مسله خو د صفاتو مسله ده تاسو ته معلومه ده دقیقه مسله ده په ټولو کې خو دومره خبره دا ده چې حیا په دغه کې چې کوم دی نو هغه د زړه نفس کې په انسانانو کې کومه حیا ده انقباض القلب ته وایي څه ته وایي انقباض القلب پس ځړه کې یو قسم داونه پیدا شي د یو سیزنا او دا غي د وجنه بیا کار سکی هغه پریږ دي دې تسوي حیا وایي ښا اوس انقباض النفس دا حیا ده خو په بندګانو کې په الله تعالی کې د حیا څنګه صفات شته کې نشته او حدیث کې صفه راځي ان الله حیی الله تعالی سره حیاناک دی حیادار اوس په دې معنی سره چې انقباض نفس ته نه نه مونږ وایو هغه معنی څه ده هغه الله ته معلومه ده چې په الله تعالی کې د حیا کومه معنی ده کیفیت څه ده بس په دغه کې ودا کار کوي ښا دومره احتیاط په صفاتو په باب کې کوي چې د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بچی تقریر کول او دا خبره وکړه چې الله تعالی با په دغه کې دا ګوتا باندې با الله تعالی په خپل ګوتا باندې ګوتا به اوخوځي نو چې ګوتا به اوخوځي لاس یې سمچت احمد ابن حنبل ولا لاس کته کوله سمکه تشبیه ده پوه شو کنه دا تشبیه ده دا څه ګوته نه خو دی څنګه ګوته به خو دی کما یلی قل شانه تعالی څنګه چې د الله د شان سره خای بس مونږ په دې نه پوي ګوا خو زمونږ علم کار نه کوي بس الله تعالی ته پته ده چې دا هغه د شان سره څنګه او بعض مفسرین بیا په دې ځای کې غل لازمی معنی کوي لا یترکو لا یستحی معنی څه کوي لا یترکو معنی کوي خو لیکن دغه معنا دغه مذهبونه دوه دي کنه یو مذهب د تعویل دی خو دا تعویل مذهب چې کوم دی لکه ماتوریدیه اشاعره مونږ تعویل کله کو فقط دفاعي کو په مقابله د معتزله او کې دا کې کو د مجسمه او کې کو مجسمه چې کې الله لپاره جسم داسې ثابت دی لکه مونږ او تاسو جسم چې نه اعوذ بالله من ذلک نو تشبیه ده هغه شانتي داغي په مقابله کې بیا مونږ دا جواب کو او چې کله خپل دغه کو نو بیا نه بیا امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه اکبر وتا سو کته وی هغه بیا ډیره زیاته سختی کوي هغه وایي چې بس الله لره یاد دی او د ید معنی چې په قدرت سره کوي دا غلطه ده پوه شو کنه قدرت ځان ته صفت ته ید ځان ته صفت ته خو څنګه ید دی نه بل بیا مخکې نه چلیږي پوه شو کنه بس کما یلیق بشانه تعالی لکه څنګه چې الله تعالی اوس حیا د هغه صفاتونه نه په الله کې چې دا غي سلب جزئی راغلی دا نه چې کنه بیخي حیا نه کوي نه نه حیا کوي خو بعض سيزونو کې نه کوي سلب جزئی راغلی دی په بعض سيزونو کې نه کوي لکه په بیانولو د مثال کې الله حیا نه کوي خو چې کنه دغه رنګي په بیان د حکم کې الله حیا نه کوي سورته احزاب کې براشي والله لا یستحی من الحق الله تعالی د حق په بیان کې حیا نه کوي نو دا سلب جزئی وایي ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی حیا نکي ان یضرب مثلا د بیانولو د یو مثال نه د بیانولو د یو مثال نه دا ځکه مصدری معنی نه وکړه چې ان په داخل نه کنه نو دا معنی کوي د بیانولو د یو مثال نه دا ما چې د امرستو چې ما راغلی دا ما د تاکید د تنکیر د مثلا لپاره داغي صفت ده په معنی د ایو سره ده مثلا ای مثلا بیانول د مثال اي مثلا کاغه ار څنګه مثالی کاغه ار څنګه مثالی چې فائدہ پکې وي الله بیانې نو مثلا ما دا شو او بعوضتن چې دی نو دا بعوضتن دوی وای دا بیان دی یا بدل دی پوښ کنه دا مثلا نه بعوضتن چې هغه مثال د ماشی چې هغه ماشه دی صحیح شو کنه یا بعد داس تقدیر لګی چې لا یستحی ان یضرب مثلا ما دای مفعول ګرځي دی یضرب لپاره بعوضه ماشی ته وای ښا د بعض نه ماخوذ ده ځکه د انسان نه یو بعض ټوکړه جدا کوي وینه ته وباسي نو په دې وجه ته بعوضه وای ښا او دا بعوضه چې دا ماشه په دې سره الله پاک دې کې مثال بیان کو دوی وای عجیب حیوان دی ښا بعوضه عجیب حیوان دی چې کله وګي نو ګرځي چې کله مور شنو مړ شي چې کله ډک شنو مړ شي ښا پوه شو چې کله دې وینه پوره وسی کنه هغه ځای کې نه بیا نه شي پاتې دی بل بیا مړ شي نه دا عجیب له وای دا د دنیا سره یو قسم ته اشاره ده چې دنیا هم داسې شی دی اهل دنیا چې وګی نو ژوند دی خو چې کله ماړ شي نو مړ شي بیا د الله تیر شي خو شو کنه مړ شي په دغه سره ښا او په هغه مرګ د زړه سره زړه بیا چې کوم دغه مړ شي او عجیب حیوان دی د اتی په شکل دی سو اتی لیکن عجیب خبره دا چې لاتی و بدن ته وګوره اره د دا وړو کې غونته بدن دی او د داتی په شکل د دوخ پین داتی نه سیوا دي پوه شو کنه الله پاک هم هغه نقشه په دی وړو کې شکل کرا جمع کړي دا کنه جمع کړي الله پاک دا سې دی په نظام دی خدي او ځکه با علما بعد وای په قران کریم کې تقریبا د شپږ د ډیر شو حیوانات تذکرہ راغلي دا غټ ته نه کنه اتی دی داسې په ځا کنه غټ غټ په بیا اتی دی او چې اوخته داسې په ځا یا باز وای نه دا فوقیت په دغه کې نه مراد دا فوقیت په صفت کې مراد دی نو ماشه سپکته د ماشینه پس پکوالی کې بل زناور ګور الله کله پاغي سره مثال بیانې هغه څه دی هغه د ماشي وزر دی څه شی د ماشي نه سپک بیا د ماشي وزر دی هغه باندې مثال لاغله دی حدیث کې راځي لو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوده ما سقى منها كافرا شربتا خوش کنا که چرته الله پریز باندې دنیا د ماشي د وزر برابر وي نو کافر ته بیت نه یو ګټم نو ور کړي ها فالله تر دې برابر هم د مقدغه نه لري قدر او عزت نه لري ښا نو الته د ماچ د وزر دی فما فوقها یا غټ وی د دینه غټ وی د دینه مطلب بیا زیات سپک وی د دینه یا غټ په جسم کې د دینه چې په جسم کې بیا مچ دی او که په خفت کې غټ والی چې په سپکوالی کې نور سپک شي پسې ادم ماچ وزر دی بیا نور وړي کې شو ښا او وړي کواله بیا راځي خجی فاما الذين نو هر چا کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي فيعلمون نو غي پويږي فيعلمون پويږي یعنی عقیده لري انه الحق چې دا مثال چې دا هغه د مثال هغه تمیز په دا د تمیز صورت ته فانه الحق چې دا مثال چې دی الحق دا مطابق د ممثل سره د حق معنی په دې کې دا ده حق په قران کې تقریبا 280 پیری راځي صحیح شو او دویش معنی به راځي خا کله به حق معنی دا وی چې مطابق ته د شر سره کله به د حق معنی دا وی چې مطابق ته د واقعي او د نفس الامر سره دا مختلف دي خا دلته کې الحق سمانه را الحق مطابق ته دا مثال د ممثل سره د سره چې تا مثال ورکړل کنه نو هغه سره بالکل دا موافق دي کله کله یو سړی نقل وای کنه خو هغه نقل بیخي بې ځای غونته ویلې کنه نو سړی وای چې دا دې په دې مجلس کې دې نقل ویلو څه ضرورت او کله یو سړی نقل وای بالکل خټه غټه ولګي نو چې خټه غټه ولګي هغه ته ممثل حق وي ها انه الحق چې دا مثال چې الحق الموافق للممثل ما دا موافق تر ممثل سره دو سو اسی پیری صحیح شو من ربهم او د طرف د رب د دوی نه دی د طرف د رب د دوی نه دی مطلب دا وسره مقید لري چې دا الله تر طرف نه دی قران د دار د دې چې څنګه وایي چې دا الله تر طرف نه نه دی دا غلطه خبره ده مؤمن سره دا الله تر طرف نه دی و اما الذين كفروا هر چا کسان چې کافران نه فیقولون نو هغه وایي هغه انکار کوي ماذا اراد الله بهذا مثلا س اراده کړی دا الله تعالی بهذا په دې مثال سره مثلا د جهات د بیان ولونه په دې مثال کې بس مقصد نه دا سره سره خو مثال نه دا سی اعتراض وکړي ها دا سی دا ماذا چې دا مفعول د اراده لپاره پوه او دا دغه ای شیء پوه الذي اراد الله بهذا مثلا کم شی د چې الله اراده کړی د پدی سره د مثال هغه الله بس دې کې سې اراده ای مونږ کو په نه پوری ګدا خو اسه خبره داس اعتراض ونجو اوس تاسو ګورئ فاما الذين امنوا سروي فيعلمون خدای مقابل کې داسې ونیو چې واما الذين كفروا فلا يعلمون کافر نه پويږي دا یې ولې ونه ویل ځکه بیا مقابله کې تمامواله ناراضي ځکه کافر خو هغه دی چې کمی نه من یو سړی په مثال نه پويږي مسلمان دی خو په مثال نه پويږي او یو سړی دی په مثال نه پويږي یا پويږي خو لیکن هغه ته انکار کوي نو کافر هغه ته انکار کوي هغه چې کوم نه پوهیږي خو معذور دي ځکه فلا يعلمون نبی ها فیقولون وای ماذا اراد الله سیرا د کړی د الله تعالی او دا سوی دا ماذا اراد الله دا سوال کې کړ د کنه دا سوالی به تور پویدونه بلکې به تور اعتراض کړل چې نه منم دا څنګه خبره ده به دا په دې مثال سره مثلا د جهاد د مثال نه یضل به کثیرا گمراه کوي الله تعالی په دې مثال سره کثیرا ډیر خلق و یهدی به کثیرا او هدایت کوي الله تعالی په دې مثال سره ډیرو خلقو ته الله په خلق گمراه کوي الله هدایت کوي زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې گمراه کولم الله کوي هدایت هم الله ور کوي صحیح شو کنه خلق اسباب الضلاله الله اسباب الضلالت پیدا کړی دي او هدایت توفیق دی او خاص خلق اسباب الهدایه الله پاک د هدایت اسباب پیدا کړی دی او بیا سړي ته توفیق عمر کې چې هدایت ورته وکړي نو دا دواړه دي معتزله وای نه پوښوي افعال بنده چې کم اختیاري افعال کې ځای پخپل پیدا کړی دي نو ضلالت چې بنده اخلي دا پخپل گمراه کیږي الله یې نه گمراه کوي الله نه گمراه کوي ها دا معتزله او عقیده ده او هدایت چې اخلي دام په خپل خوخه ده مونږ وای دی آیات ته نه ګوري ظالم یذل به کثیرا ويهدي به کثیرا هغه وای نه وای دا د یقولون لاندې داخل ده تاسو خیال ده یقولون لاندې واما الذين كفروا فيقولون هر چا کسان دي چې کافر دي نو هغه وای یضل به کثیرا گمراه کوي په دې سره ډیر خلق و یهدی به کثیرا او هدایت کوي په دې سره ډیر خلق ته نمونږ وایو خا پوښوي زل حمار العلم فی الدین پوښ کنا دا علم خر په خټو کې وخایدو عجیبه خبره کې د ځان نه لګیای ته وګوره دا هدایت الله کوي او دا گمراهی الله کوي دا الله وای کدا دغه وای دا کافر وای سوره مدثر تر واړه سوره مدثر آیت نمبر 31 ها دلته هم مخ کې یقولون شته تعالی هغه سهاره واغستا اذان ته بچکی خو القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعض له بعض تفسیر کوي تا غو ګوره سوره مدثر آیت نمبر 31 تاسو وکړه 31 نمبر آیات 31 آیات ټول ترجمه راته نشم کول بیا پنه پويږي خو لیکن لګ لاندې را کو شیخا لاندې پکې را کو شي ماذا اراد الله بهذا مثلا وليقول الذين في قلوبهم مرض او نتیجه دا راوځي چې وای هغه کسان چې په ځنو کې مرض دي والکافرون کافران وای ماذا اراد الله سو اراده کړی د الله تعالی به هاذا په دې مثال سره مثلا د جهت د بیان نه مدثر مدثر ها اوس په څه وخت کې خدای بیا ټکی ته وکړي چې چا تر دې وخت پورې نه معلوم کړی بیا په ټکی په سم ګرځي ځکه بیا د نور کېږي چې څنګه ټکیو کذالک یضل الله من یشاء ويهدي من یشاء دارنګ گمراه کوي الله تعالی هغه څوک چې خوښي شي اراده ورته وشي و يهدي من يشاء او هدايت کوي هغه چاته چې اراده وشي دلته کې کوئی فاعل ښکار راغلی دی يضل الله څوک دا گمراه کول کوي الله و يهدي الله هدايت الله کوي نو ظالم ته وایي دلته کې دا د ځان نه توجيهات کې نو مقصد دې دا کې دغه زور لګولې دي چې یقولون لاندې داخل کی او وایي چې دا کافر ویلي دي کافر نه دی ویلي دا الله و یضل به کثیرا گمراه کوي الله تعالی په دې مثال سره ډیر خلق و یهدی به کثیرا هدایت کوي په ډیرو خلقو ته او سوال دا راځي چې قلت او کثرت خود امور متضاعفونه دي څه نه دي د امور متضاعفونه چې یو شی ډیر شنو هغه مقابل کمیږي چې هغه بل شی ډیر شنو دا مقابل کمیږي دلته کې الله وای گمراه کوي ډیر خلق او هدایت هم ډیر خلق ته کوي یو خو به کمیږي قلیل کمیږي بل دا خبره چې مؤمنان کمی و قلیل من عبادی الشکور مؤمنان توی هغه کم دي بندگان زما شاکران کم دي نو څنګه چل بکې ته به وایې چې دا کثرت او قلت دلته کې نسبت اضافي ماخلا دا په اعتبار د نفس الامر سره ډیر گمراه کیږي مو ډیر ته هدایت وي نفس الامر په مقابل د کافرو کې حکم وي په خپل کور کې خو بیا ډیر کنه یو دا معنا یا دا چې دا هدایت کوي به کثیرن مؤمنان اگر چې کم دي خو په اعتبار د حجت سره مضبوط دي نو ځکه دا ډیر دي پوه شوي وما یضل به او نه ګمراه کوي الله تعالی په دې قران سره الا الفاسقین دا جواب د سوال دی سوال داراغه الله یې ګمراه کوي او الله یې ګمراه کوي وای چې الله ګمراه کړي دی غریب خو مجبور شي نو چې مجبور شوم دی بیا دوزخ ته ورځي نو جواب دا شو چې نه و ما یضل به نو گمراه کوي الله په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقان خلقو چې د مخ کې نه پکې فسق وی هغه په گمراه کیږي ختم الله علی قلوبهم هغه جوابونه دي ها یتبع الله علی تبل تبع الله علیها بکفرهم وما يضل به او نه گمراه کوي الله تعالی په دې قران سره په دې مثال سره الا الفاسقين مگر هغه فاسقان خلقو فسق يفسق فسقا په معنا د خرجه یخرجو سر راځي وتل صحیح شو کان من الجن ودا ابلیس د جناتنا ففسق عن امر ربه فخرج عن امر ربه نو دا الله د حکم نو وته الله حکم نافرمانی وکړه نو فسق وتلو ته ویل کیږي بیا فسق هغه ګناهونه دي هغه ګناهونه دي چې پاره کې یو قسمه اظهار پروت وي یو قسمه مجاهرت وي پکې هغه ګناهونه ته ویل کیږي فسق ویل کیږي قران کریم کې کله فسق عام فسق ته وایي لکه دا د نور ځایونو کې راځي دي دا کې خو نه نور ځایونو کې راځي دغه رنګ کله قران کریم کې فسق ستوي کفر ته وي انه رجس و اسنګ راځي انه فسق سوره مائده کې براشي چې دا انصاب ازلام دا پریک دی ځکه دا رجس ته او دا فسق ته نو هغه فسق معنی کفر دی ته کې څه دی کفر دی نو کله په معنی د کفر سره راځي کله په معنی د خروج عن الامر سره راځي ففسق عن امر ربه نو اوته د امر د الله نه د الله د امر نه اوته الذين ينقضون عهد الله خاوس دا فاسقان دي سوکو د دې فاسقانو درې صفات بیانې زجر ده ښا د سوي زجر زجر ده په دریو صفاتو د دی باندې یو د نقض د عهود د الله د الله وادي ماتول یو دویم نمبر دغه څه د قطع د رحم دا او دریم نمبر فساد فی الارض ده بیرست نتیجه ذکر کوي اولایک هم الخاسرون صحیح شو هغه بیا قسم تقویف ته الذين دا فاسقان خلق ينقضون عهد الله چې ماته وعده د الله تعالی من بعد ميثاقه پس د پخولو دا وعدینا پس د پخولو دا وعدینا چې دا وعده د اول پخا کړي د قسم په کړي او د قسم د پخولو نه پس بیا دا وعده ماتي دا سړی لوی فاسق ته نه چې د الله وعده سي وعده ماتي ويقطعون ما امر الله او کټ کوي هغه چې حکم کړی دی الله تعالی به پاغي باندې ايو سره د پیوس کولو ويفسدون في الارض او بل فساد کوي پس مکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان پوره تاوانيان دي اوس ينقضون عهد الله ماته وعده الله نقض د یو چیز کا دا کول خټ ټکړی کول وشوي لکه دغه چې کوم دي تار دی جوړ کړه د مالوچونه مالوچ خو پیژنې نه کړه دا غي نه تار جوړ کو نبي به هغه تار ټکړی ټکړی کو هغه سورته نحل کې مراشي ولا تکونو مکه گئی تاسو کلتی پشان د هغه جولاګن خزي نقضت غزلها من بعد قوه انکاسا چې سکه نقضت غزلها چې ماتي هغه سچه غز له غز پنسی خپل من بعد غ تارون من بعد قوت پس د مضبوط ولنا ان کا سا ټکړي ټکړي سحر نه به تارون جوړ کړ مازیګر به بیا مات کړ دا غي انتظام نه جوړا وې ځان نه دا جوړ کړ دې جولام لی ونی او دغه بیا پسې خزم شو لی ونی شو نو بیا خو سم نو هغه کار مکوي نو نقض اصل کې دی ته ویل کیږي نو ينقضون عهد الله نقض العهد وی خلاف العهد تا د وعده خلاف ورزی کول هغه وعده داسې کی لکه به حیثیت لکه ټوکړي ټوکړي چې لکه ها عهد چې دی وعده او عهد عهد ما یتع ما یعهد پوش کم سیس چې حفاظت کول شي وعده ام وعده ته یو عهد وته مو خو په عهد کې معنا مضبوطه پرته ده ځکه د دې په حفاظت باندې سړی مامور وي هیڅ کنه نو ځکه ينقضون عهد الله اوس عهد الله دې څه شي عهد الله څه شي دی نو عهد الله سو قسمه عهود د انسانانو ناغست شي دي یاد کا پاغه وخت چې واغس طرف تا من بنی آدم د بنی آدم نه من ظهورهم د شاګانو دین ذریتهم اولاد د دې چې واغس تا واشهدهم علی انفسهم گوایا کل خپل ځانونو باندې نو سواده دی واغس تا وی الست بربکم آیا دستا سرب نیما صحیح شو 172 ده کنه الست بربکم وی آیا زستا سو رب نیما نو دوی وی قالو دوی وی بلا ولنا یا الله ته زمونږ ربي یو هغه وعده د خلق ماته یو وعده صدا یو وعده دا چې انبیاونه الله تعالی غستوا اغه وعده نه ماتي و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن وی و پیغمبران تاسو ته رسالت در کوم کتاب در کوم خرست به یو رسول الله دی پاغه به ایمان راوړی داغه به مدد کوي یو عهد داو دا د انبیاء نه یو عهد د علماء نه واستوي و اذا خذ الله یاد کفا وقت چې واغست الله تعالی میثاق الذين اوتوا الكتاب په خوا وعده د هغه کسان نه چغې ته کتاب ورکړو ویل تبیننه للناس خامخا بیان بکوي تاسو خلکو ته ولا تکتمونه مسلې په پټوي نه غره پټوي به نه پوه شئ یو عهد هغه د چې الله تعالی د پخوانو امتونو ناغستو هغه ورته سوي چې تاسو ورسکه وای تعذروه وتوقروا څنګه راځي هغه دا مسوته مائده کې راځي فريقا كذبوا فريقا يقتلون دغه نه دی دغه نه دی دا کې بل آیات ته هم نه وسیر صحیح شو دغه د بل آیات ته به براشي ان شاء الله مخه ته نو هغه ته بل وعده غسته ده هغه بل وعده تاسو برده مدد کوي تاسو برده نصرت کوي ادا خبره بټول کوي نو دی باندې دا ټول وعده چې کوم دی بهر حال دا شوی دی دغه وعده کې د انبیانو مسالم وعده خو پوره ده حاجی نه نه نه هغه بند قاری څنګه خو ما ویل خو ما په یاد وی غیا زوته عمران وای هغه ما وی کنه وای دا خد الله میثاق الذین اوتل کتاب لتبیننه للناس ولا تكتمونه ها ما وي حاجی اکا یا دا بز دغه ده ښا نه دا خو د انبیا او دوا ده دا خو ما وی دا ما وی دا نه ده خدي دغه مې نو دا سره دغه بهر حال دا بل یو وعده ده چې دا به تاسو کوی نو دغه وعده ماتول چې کوم دی غوي مراد ینقضون عهد الله یا بعضی وی ينقضون عهد الله د الله تعالی ټول اوامر د د الله عهود دي وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا امرنا الى ابراهيم التك عهدنا معنی ته امرنا سره دي کله عهد معنی د امر سره راځي کله معنی د نهي سره راځي نو دا عهود چې کوم دي دا اوامر او نواهی د الله تعالی دي هغه ټول ته نوې مراد دي یا ته مراد د الله تعالی د طرف نه د مخلوق په خپل مینس کې وعده پابندی ده چې دا وعده پابندی وکوي ښا ينقضون عهد الله چې ماته وعده ده الله تعالی من بعد میثاقه پس ته مضبوطه ول دا غینا ويقطعون ما امر الله او کټ کوي هغه چې الله حکم کړی دی به پاغه سره ايو سل چې هغه په وسکلی شي د په وسوالي دا غي دا غي د په وسوالي امر چې الله کړی کوم چې د په وسوالي هغه دوی کټ کوي کم چې د پیوسوالي امر کړی دی د پیوسوالي د صله رحمي امر کړی دی کنه پوه شوې د رحم د صله امر هم کړی دی دغه رنګ د پیوسوالي کټکۍ کم پیوسوالي د انبیاء علیهم السلام په باره کې چې دا هغه ترمنځ به تفریق نه کوي لا نفرق بین احد من رسل د انبیاء علیهم السلام ترمنځ به تفریق نه کو ټول انبیاء به منو چې بعض منی او بعض نه منی نو دا قطع ما امر الله به ان یصلی صحیح شو دغه رنگ ده قران بعضی منل او بعضی نه منل نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء او بعضی کتابونه منل او بعضی نه منل پوښ کنه دام قطع لما امر الله بي ان يصلي دا رنګ قران بعضی منل او بعضی نه منل چې بعضی سه ته معنی او بعضی نه معنی نو دام قطع لما امر الله بي ان يصلي دا رنګ ورسره چې کوم د قران منل او سنت نه منل دام قطع لما امر الله به ان يصلي دا ډیر مصداقونه د دې جوړیږي ټول په باره کې الله تعالی څه کړی دا چې دا په د واحد متصل په شکل معنی څه په شکل دی معنی واحد متصل په شکل باندې معنی دا موږ دلته کې یو تیر بحث د شریعت په باره کې بیا دا خبره واحد متصل خبر را ما چې ګوره دا قاعده چې کوم ده کنه دا قران او دا سنت او دا شریعت چې دی دیتا په اعتقاد کې دغه رنګ په التزام د طاعت کې او په تسلیم کې دا درې شنه په ایمان کې دا لازمی کنه څلور سيزونه تقریبا اعتقاد دی اقرار دی او ورسره چې کوم دی نو څه شی تسلیم او انقیاد دی او رضا او محبت دی دا څلور سيزونه د ایمان کې معتبر دي د ټولو اهل سنت په نسبت باندې کاغه اشعریه دي کما توریه دي دي او کما محدثین دي درې واړه دا معتبرای اوس ما دا څلور واړه سيزونه پکې معتبر دي دا څلور واړه چې دي دا په واحد متصل شکل باندې دي قران ټول احکام به اعتقادا مني د قران او سنت د ټولو احکام بسکه د هغه بچ کوم دینو مطلب دا دی چې دا غم کې دا اقرار بیم کې په اقرار په جواب بیم معنی د قران او سنت د ټولو احکاماتو په باره کې وته رضا او محبت پر راضی به محبت پر او د قران د ټولو احکاماتو په باره کې بستا سي تسلیم انقیاد التزام طاعت چې بس التزام طاعت دې د قانوني حیثیت چې دا قانون په هیڅ باندې زمانه ما باندې تابعداري لازمه ده ما باندې تابعداري لازمه په دې زموږ بحث او کس ما ته دا قصه زر راونه ولا چې ګورا پاکستان کې 95% قانون سازی سره اسلامي شوی 95% ما دوی ما چې ته کو 95 نه یادې کنا اول خدا 95 دنا خو ما ته کو 95 نه یادې چې 99 فیصد شي بیا هم دا کو کوي ته تر څو پوری ساونی پوه شئ ځکه چې واحد متصل دي دا ټول احکام یقطعون ما امر الله به ان یوصل الله وی په واسطه کې ټول په یو شکل معنی په منلو کې دې دانشته چې دا معنی مو دا نه معنی پوه شئ په قانون سازی کې دې دانشته چې دا قانوني حیثیت اخلي او دې قانوني حیثیت نه لري ما چې قانوني حیثیت د دې د یو لغو د یو فیصد دا به کوي دا اسلام کېږي نه ترغه پوري دا د قانون سازي خبره دا د نفاس خبره بیل شي یو سره د ملک منشور قانون ټول قوانین ټول اسلامي دي خو لیکن دا خبره چې رشوت باندې پکې وای او توجیهات او تعویلات کوي او پاغي سره خلکو نه هغه بیل سره دی هغه نه کافر کیږي پاغي باندې او دا هغه قانون ته کفري قانون نه ویل کیږي لیکن دا خبره ده چې ويقطعون ما امر الله به ان يوصل التزام طاعت درجه کې ته یو فیصد پکې پاتې شي یو فیصد باندې دا کیږي د یو آیات نه انکار وکړي کافر کیږي نه کافر کیږي کښ پس در اش پک سوا خلک وایي د شپږ در شپږ سو شپږ په آیات نه کنه اگر چې راجح قول دانه لري خو بل فرض موږ وایي چې شپږ در اش پک سو پنځش په تمنی ایو آیات نه کافر کیږي نه کافر کیږي په کوم اعتبار سره نه مانی کافر ده نه مانی کافر پوه شو کنه کو اقرارن نه مني کافر کو تسلیما او انقیادا نه مني کافر التزاما التزام طاعت نه کوي قانونا مطلب دا دی او چې دا و چې دا قانون دي ته قانوني حیثیت نه ملاو اوسم درته په آئین کې دا دفره دوهري سزا ته تحفظ تاسو ګوري بنیادی حقوقو کې دوهری ته داسې تحفظ کې لیکلي دي چې کم سیس ته فل حال قانونیت نو ملاو او یو ګناه چا وکړو یو جرم چا وکړو او بیا روز ته غیر لپاره جرم لپاره قانون سازي وشو نو دا کم سړی چې قبل تقنین قبل التشریع چې قانون نو جوړو دا کار کړو دته به سزا نه ملاوي دته به سزا نه ملاوي اوس تاسو وګورئ قران احکامات راغلي کنه دا قران احکامات مبارک هم دوی دک اصول دي چې کوم قرآني حکم ته قانونیت درجه نه ترلاسه شوی او هغه تا او کړو ورستو ته دوی قانوني حیثیت ورکي بیا چې پته زړه باندې کار دا چلے مقدمه چلے ته وینه نه غټم کې د قانونیت نو ملاو شي خبر ورته دي کنه نو په دغه درجه کې چې یو فیصد نه یو فیصد تقانون سازنی پکې کنه او نه نه فیصد شي دا کو فرض نه دا چې مطلب دا چې 15% خو لا ډیر شی دی چې 95% اسلامي دی 15% خو ډیر شی دی دا د واحد متصل په شکل کې دی امام محمد وای من انکر شیئا من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لا اله الا الله چې یو څه د احکامات اسلامیو نه انکار وکړي خدا انکار مونږ صرف او صرف تر عقیدې پورې دا کړه خاص کړ دی اعتقادن یو کی اقرارن یو کی التزامن یو کی خوش کنا رضاعن و محبتن یو کی پوه چو کنه چې یو نه انکار وکړو دا سړی په سکی کافر کیږي کنه نو الله دې موږ تاسو باندې رحم وکي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل دا غي موجوده مصداق دغه فاسقان دي ښا ويفسدون في الارض او دریم کار څه کوي فساد په مه کوي د فساد نه ته مصداقات ویلي وغټول ځان ترا ولا شرک کوي په مکه کې یو صحیح شو کنه دغه کوي فساد پزما کوي کفار سره دوستی کوي دای دوا غلبه د کفر غواړي دای درې د شریعت خلاف کوي ها لا تفسدن فی الارض مرتين دای سالور د رسول الله د اطاعت نه خلق منی کوي رسول الله چې کوم قانون راوړل هغه قانون چې توای دا به نافذ کو دا قانون نافذو د را پاسي اورګه تی نافذه پوه شو کنه کله دې کنه وای مونږ په سواد کې اپریشن ځکه شروع کړ چې خلک خو دې تکوړې ور کړې خدا کوړی چې ورکړې وې تا نه تاسو کوم دا شریع حکم دی که غیر شریع حکم دی اول خو دا ویډیو کې خبره ده موږ لا پوره پښتنه نه راکړي خو کچیر ته بل فرض په حقیقت کې شي تا بیا دا پښتنه کړې چې دا شرعي ورکړې که غیر شرعي ورکړې کچیر ته دا شرعي کوړی ورکړي په دې باندې ستا پریشن شروع کول څنګه دی دا پرېشن شروع کول څنګه دي پتاوه خو دي کې اما اذا قتله على دين الاسلام چې کله مسلمان وجني په دې خبره باندې چې دین دین اسلام نه پات غواړي مثل ما يقتله النصراني على دينه لکه څنګه چې نصراني مسلمان قتلې په دې خبره باندې چې دین د وجنه قتلې دې مسلمان دې ځان ته مسلمان وای او دې مرا پات دین د دین په وجه باندې مسلمان وجني وای فهذا شر من الكافر المعاهد دا بدتر بدتر دغه کافر نه چې هغه معاهده کړی سره فإن هذا كافر محارب دا جنگي کافر دی بمنزله الكفار الذين يقاتلون النبي واصحابه په منظر دا هغه کافر دی چې نبی او صحابه سره جنگ کړو نبی او صحابه سره کوم کافر جنگ کړو ابو جهل کړو ابو لهب کړو پوه شو کنه عتبہ شیبہ او امیہ کړو دا د ابو جهل غو کافر دی د عتبہ غو کافر دی شیبہ غو کافر دی دا دا غو کافر شو وشوي سره قائد وي قاتل المؤمن لكونه مؤمنا لا يكون الا كافرا مؤمن د ایمان د وجنه وجل دا یوازې د ایمان د وجنه مثلا نه ده مصلی د صلات د وجنه وجل مزکی د زکات د وجنه وجل صائم د روزي د وجنه وجل حاجی صاحب د حج د وجنه وجل دغه رنګ مطلب نفاذ شریعت مطالبه کوونکې نفاذ شریعت د وجنه وجل لا يكون الا كافرا تفتادانی وي نه دی مگر کافر دی لا الا تراشی فائدہ کې قطعیت قطعی کافر مطلب دا دی پوه شو کنه و یفسدون فی الارض فساد کوي پس مها کې اولایک هم الخاسرون دا کسان پوره تاوانیان دي پوره تاوانیان دغه خلک چې دا درې کارونه پکې موجود شي نقض نقض العهود پوه شوي قطع ما قطع ما امر الله به ان يوصل او فساد في الارض دا دري والا په کې موجود دي دا الله وعده ماته کړي الله اوامر او نواهي هغه ماته کړي پوه شو کنه قطع ما امر الله بي ان يوصل بعض مني بعض نه مني پوه شو کنه 95% دا او دغه رنګ چې کوم د فساد په ارض دی اولایک هم الخاسرون الله وی دا پوره تاوانیان دي لګ انتظار وکي دنیا کې هم شکست او آخرت کې هم دغه حال وي تر دې پوری چې کوم دې دوی مشوبه حلاله ختم شو دوی مشوبه دوی په داوا باندې دا کړی و چې دا دا خبره چې ته دا قرآنی نه ده دا الله نه ده ولې دا الله نه ده الله داسې مثالونه نه بیانوي جواب ورکړو چې نه الله مثالونه بیانوي ولی الله تعالی هرغه کار نه کوي چې عبث وي او مثال عبث نه وي په مثال کې دوه فائدې دي یو تمیز دی او یو ترتب الاثار دی په مثال کې چې کوم دی یو تمیز راځي او ګوره فاما الذين كفروا فاما الذين امنوا دوړ جدا جدا خبره او اثرات دوه دي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا نو دغه چې کوم دی اثرات مشتري الله دا څه کارونه کوي پوه شوي ښه اوس گمراه کیدونکي خلک هغه ته بیا په دریو خبرو باندې ډېر ورکو نو دی پوری دعوه اصل کې ثابته کړو پنځو دلایل شو تخویف او بشارت شو او دا شبهات جوابونه پکې مینس کړل صحیح شو اوس دغه دغه دعوه ثابتې خو په انعامات اربعه باندې سلور انعامات تر ذکر کوي ښا لوم به انعام شروع کوي د دې ځای نه کیف تکفرون بالله وکنتم کیف تکفرون سرنګ کفر کوي تاسو بالله په الله باندې وکنتم امواتا او حال دار چې تاسو مړوي حال دار چې تاسو بے ساوي نو امانت کو بے ساوي ساده کنه فاحیاکم راجون ذکر الله تعالی تاسو ثم یمیتکم بیا به تاسو مړ کی ثم یحییکم بیا به راجون کی ثم الیه ترجعون بیا باغی الله تعالی طرف تاسو واپس کیږي اغي الله تبارک بیا تاسو واپس راځي ښا کله کیف چې کوم د قرآن په معنا مصدری سره راځي لننظر کیف تعملون الته معنا مصدری کې خله تعملون به مصدر جوړ کې لننظر عملکم دې لپاره چې موږ تاسو عمل وګورو صحیح شو کله کیف په معنا د استبعاد سر راځي استبعاد ها صحیح شو استبعاد یعنی دا ډیره بعیده رته ما در باندې نام کو یاره ناشنا سړی نه وي ته پوښ کنه ته ناشنا سړی نه چې ما در سره داو کړو ته دا کی پوه شو کنه دا استبعاد وي دلته کې بعض وایي استبعاد د پاره ده او بعض وایي تعجیب د پاره ده عجیب تعجب دی تعجب په الله نه کوي تعجیب دی بیا خلق ته تعجب ور کوي یلکه ناشنا د عجیب خلق نه دی عجیب خلق دی کوي چې ما پیدا کړی دی او ما ما نه مني ما پیدا کړی دی او ما سره شرک کوي ناشنا خلق دی نو دا تعجیب د پاره دی کیف تکفرون بالله کفر کله په معنا د شرک سره ابن کثیر دا کوي کفر په معنا د شرک سره دی کیف تکفرون بالله کیف تشرکون بالله سرنګ شریک جوړوي تاسو د الله سره وکنتم امواتن حال دا چې تاسو نه وای حال دا چې تاسو بے ساوي د موت اطلاق په قران کریم کې په ډیرو موتونو مرګونو باندې راځي یو د موت اطلاق په قران کریم کې راځي په نشوالي باندې چې اول نه نوي لکه دا خو مرګ نو کنه چې موږ مړ شي خو نو کنه خو شي بي ساو دا معنا شو یو کړه د مرګ اطلاق په سبا نه چې ساړې مړ شي انک میت و انهم میتون صحیح شو کنه مړ کېدل ساجدا کېدل کله د مرګ معنی چې کوم دی کله مرګ راشي مراد تر مرګي سوي هغه مرګ چې کوم دی اعجازي مرګ اعجازی مرګ هغه وی چې الله تعالی به تور معجزه مړ کې خدا سے مستقل مړ نه بیا راځوند دی کوي او کلذي مر علی قريه لك غسړی چې تلو عزير عليه السلام فاماته الله 100 عام هغه موت اعجازی دی تسوي موت اعجازی ورته وي کله موت چې کوم دی نو هغه په معنا د چا سره ای امارات الموت مصیبتونه مصیبتونه لکه جهنم کې وياتيه الموت من كل مکان دته به مرګ راشي د هر طرف نه هته مرګ راغنه مړ بشي وي وما هو بميت نه دې مړ کی دن کې دا بیا څه شو دا د مرګ غوند سختي دي د مرګ غوند سختي دي کله به موت راشي او مونږ به مان غوړې په سره کو په اوچوالي سره به کو په قاصالي غباران بند شي باغې سره به کو دا لکه راځي کنه چې احیا به الارض ژوندای کی په دې سره زمکا په دې باران سره بعد موتها نو زمکا کله مړه زمه کله روح چې وته تنا بعد موتها پس د وچوالی دا غینا چې زمکا وچوا الله پاک را ژوندای کړه نو دا دلته کې مرګ په کوم معنی سره دی په معنی د بے ساکیدو سره بے ساوي یلکه د سره درکې ژوند نو نشوي نشا کیف کای کنتم امواتا نو تاسو او وی تاسو نش فخلقنا المدغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر پوښوي اول علقه وي اول نطفه وي هغه وبوي بیا د وینې ټوکړه شوې بیا د غوښې ټوکړه شوې بیا په کېډو کې راغې بیا د اډو کې نه پس سرمن غوښه پیراله او غوښه یو ځای شو بیا په سرمن ناله پوښوي کنه ثم انشأناه خلقا آخر بیا الله پاک بل پیدایش سره پیدا کړی یعنی مطلب دنیا ته راولېږي خبر ورته وی مختلف مراحل دي در باندې راځي نو ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو بیا به تاسو مړ کی الله تعالی په مرګ حقیقی سره دا موت حقیقی دی چې روح در نو باسی ښا ثم یحییکم بیا به مراجعون دي کی ثم الیه ترجعون بیا باغی الله ته تاسو واپس کول شي دا ثم یحییکم چې ده په دې کې د مفسرینو اقوال دي یو قول دا چې د حیات نه مراد چې کوم ده حیات د اخرت دی او دا راجح قول ده ابن عباس صاحب دې ترجیح ور کړی دا پوښ تفاسیرو کې ابن جریر ابن کثیر پوښ آلوسی دې ټول ترجیح ته ور کړی دا چې د حیات د اخرت مراد دی الک حیات د برزخ هم پکې چا مراد کړی دی سدی د ابن عباس نه روایت کوي چې دا حیات د برزخ ته چون کې سدی په واهیر او یانو کې راځي لہذا دا غ روایت له اعتبار نه وی او دوی وایي چې دلته کې مراد د حیات نه څه دی حیات نه مراد چې کوم دی حیات برزخی دی خانم میاس کې قبر کې حیات نشته وي ولې نشته دي خبره سي نور ډیر آیاتونه او حدیث په ان شاء الله پاغي وایو خو د دې آیات نه هغه حیات مراد ده کنه نه مراد نه د دې آیات نه نه مراد دا نه کنه موږ قبر حیات نه څه معتزله خو نه یو کنه پوه شئ خو دې آیات نه نه مراد کیږي نو هغه به توای نو د دې آیات نه نه مراد د دې آیات نه مراد ابن عتیه وایي چې بس حیات د اخرت ثم یحییکم بیا براجوان دي کې الله تعالی تاسو په آخرت کې نو چې په آخرت کې راجوان دي شنو ثم الیه ترجعون بیا به الله ته واپس کول شي بیا به الله ته واپس کول شي دا مختلف حالات چوخه فاحیاکم نوی نو راجوان دي کړي نو هغه کې وصل دي نشوي یو د میرا پیدا کړی خو بیا ژوند د سړی سو وخت وی وی وی هغه چې وی نو ثم یمیتکم بیا به مړکی نو بیا سړی مړ وی وی وی نو ثم یحییکم بیا به په آخرت کې راځوند کی هغه د قبر حیات کې څنګه تاکیدی نو هغه حدیث کې راځي چې یسمع قرع نعاله نعالهم د د هغه د خپل کشار لا اولی اتاه ملکان نو فورا راځي هغه حیات ثم الیه ترجعون بیا باغی الله ته تاسو واپس کول شي هو الذی خاص دا یو نعمت شو دی ته وای نعمت الحیات خو اوس په دې نعمت الحیات یو نعمت خو شو نعمتونه پکې بیا ګڼ ذکر شو دا نغټ نعمت خو یو شو هغه دا د اول فاحیاکم صحیح شو یو ثم یمیتکم بیا دویم ثم یحییکم دا دریم ثم الی ترجعون سلور سلور نعمت تکیشو اوس ټیک ته پروجو کې هم فائدہ شته چې موږ الله تعالی شو دام نعمت ته حیاتونو کې دواړو کې نعمت ته دنیا د آخرت ته خو دې مرګ کې پکې څه نعمت راغی چې ثم یمیتکم نو بعد وی په مرګ کې نعمت دادې چې استاد حقيقي حیات لپاره خو مقدمه دا مرګ دی کنه نو طبعا دام څه حیات شي بعد وی چې نه دا ادخال الهی دی الله تعالی په خپل کلام را داخل کو په مینس کې چې ثم یمیتکم نعمتونه شمارل کېدل بیا په خپل دا دا خبره څه دا زور خوان نه کوي دا بل خبره صحیح ده یا دا خبره ده چې مرګ په خپل باندې نعمت نه لسو مرګ په خپل نعمت ته ګوره ښا که مرګ نه وکنه چې اوس ته هغه بابام ژوند دی دا هغه غنی کو دا هغه غنی کو دا هغه غنی کو قسم دې ته جمعه ته تراغله دا هغه له ډوړی ور کوله کړه پوه شو دا خو الله فضل کړی چې خلک ستړي ټول سیز می تاسو د ګټه لپاره پیدا کړی دي ثم استوى بیا توجه کړی له سماء اسمان ته فسواهن برابر کل سبع سماوات هو اسماننا وهو الله تعالی بكل شيء عليم پار یو سیز باندې پویا دی پار یو سیز پویا دی الله تعالی اوس هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا دویم نعمت چې دی نو دا نعمت الابقال ته پاتې کیږي پس دا د دنیا سجنه ته لپاره پیدا کړی دي خلق لکم لام پدری سلور مانو سره پاره به کی راضی یو لام راضی د پاره د تملیک چې ستا تا دا شی ستا دې نه داستا ملک داستا ملک ته مکمل ستا ملک ته ستا په اختیار یو د نفی لپاره لام راځي لکه لا دی ځای کې لکم ما فی الارض یو لام سره راځي اجلیه راځي ستا د وجن ستا د وجن دا کار وشو پوه شو کنه دلته کې کم لام دی نو راشه یې دلته دوا عقیدی دی ښا لګ دته په لګ بحث کوم دوا عقیدی دی ښا یو عقیده تاسو باورې دي سوشلیستان نوم کو تاسو اورېدل لري کمیونستو شوراویان شوراویان دا یو ډله ده د دې خپل یو عقیده ده ها اورګرازو اشتراکیان چې کوم دي اشتراکی عقیده ده اشتراکی عقیده دا وا مارکس دوی ته جوړه کړې وکنه پوښوي اصل عقیده د دیموکرات است د دغه نشور د یونان خو بیا روستو مارکس دغه تجدید وکړ هغه نظریه کې دا خبره وا چې هغه دا ویل چې یاره معاشي نظام چې کوم دی د دې په سلسله کې هغه یو سیاسي نظام جوړوي هغه وایي چې دا یو باطله مفکوره ده خو به هر حال لنډه به را خلاصه کو چې هغه وایي چې مطلب دا دی چې مبادئ الانتاج چې کوم دي دا کارخانه شو پټې شو دا سیدنا په دې باندې قبضه سرمایدار خلکو او مزدور وای مهنت مزدور زیات کړي نو چې مهنت مزدور زیات کوي مزدور ته کومه برخه ملاويږي د جنگ جوړيږي د دې جنگ په نتیجه کې اخیری کې سرمایدار او مزدور جنگ کوي چې هغه جنگ کوي دا غیر هغه مزدور ته غزمه کوي سي هغه ته هغه پټه علاقه نشي د جنگونو په پټول په دې سلسله کې راځي هغه وای بیا چې کوم دنو بیا هغه هغه دغه نه سرمایدار دوی چې هغه مزدور نه بیا دغه مزدورانو سره دغه شان لاندې راځي خو اخیری نتیجه به دنیا به دې دا تورسيږي چې بیا به یو اشتراکي حکومت تشکیل کړي دا سي حکومت په تشکیل کې چې هغه بل د مزدورانو نماینده حکومت وي هغه د مزدورانو نماینده حکومت ته دی پرولتاری حکومت وي او دغه کا د کارګر حکومت ته دا د کارګر حکومت به راست چنو کی چې دې به دا ختم کی دا ملکیتونه به شخصي ختم کی په دې غټو سيزونو باندې کارخانه پټه دا سيزونه سری دا بس حاجی وسایل وسایل وسایل پیداوار کنه په عربی کې تم بعد انتاج وي وسایل د انتاج چې کوم دا دا بلاغي پلاس کی خلق به بی ملک شي الان کو اصل کې د خلکو ملک دغه نو اوس بیا به خلک څه چل کوي بیا به خلکو له مطلب تور ضرورت ټول خلک مزدوران شي او ټول خلک به قدر ضرورت خپل سیدنه ور کوي روټي کپڑا مکان خو بلګ لګ ور کوي انو کې نه به نه داسې یو نتیجه جوړه خپل هغه هغه پرېږدي هغه سره زموږ کار نه چې ځکه مې ته مختصر وي د هغې په سلسله کې بیا ورور ته وروسته راغی زموږ خو د مسلمانانو کې یو غضب دا دی که نه کم همت او پس همت خلک چې ګمي شکست خورده هغه بیا هر څه نه اسلامي جوړوي هر څه نه اسلامي جوړوي که نه پوه شوې که اسلامي که شراب راووتل دی پکې اسلامي شراب راوباسي پوه شو کنه که بانک راوته دی په اسلامي بانک راو پاسي که دغه راوته سینوم دی دا جمهوریت راوته دی کې اسلامي جمهوریت دی نو دغه شانتی دا سی دا اصل کی دلا هغه عظمت باندې عمل کول نه چې بیا راشي نو چې راشي په دې کې بدن کې ولاره جوړه په دې کې به ولاره جوړه کی نو په هغه کې لارې بیا جوړول شروع کی نو دا سی اسلامي اشتراکیت بیا په یو دور کې راغی فکران یو ډول نوم به تاسو اوریدلې کنه د جمعیت نه فوق تعداد کې یو وتل دا اسلامي اشتراکیان دغه خلک هغه په ویل چې دا هر شی زمونږ ټول په شریکه ملک دی دې کې تخصیصات نشته دا ځمکه ستا نه ده دا زما او ستا شریکه ده خو شو کنه دا زما او ستا شریکه ده درې سیدونه خصوصا زر زم زمين دا اشتراک دا مکمل مشترک دي درس هغه پټه کې د خلکو ته نه ښکارا کوله استدلال به داسې آیاتونه کولو خلق لكم ما في الارض جميعا الله دا ټول تاسو د پاره ټول لپاره پیدا کړی دي نو ټول په شریکه دي ټول په شریکه دي دا معنی به کوله او بس کار به جوړ کړو او ګوره قران وای الله وای نو هغه بل ته همغه عقلي جوابونه ورکو ځکه چې قران نه مني خدا پنځه خلک په قران دوه کوي نو ته بیا د قران نه جواب کوي قران نه ته جواب کې نو یو دا چې اول به تر دا خبره وکي چې خا الله تعالی دنیا ته انسان سره پار را لګل سره پار را لګل نو انسان الله د ابتلا لپاره را لګي د سره لپاره ابتلا لپاره سورته ملک کې براشي خلق الموت وګورئ تاسو سورته ملک آیت نمبر 2 وګورئ ښا پیدا مکړو یو کم در شمه الذي خلق الموت الله غذا ته پیدا کړی د مرګ ول حیات او جوان ليبلوکم دې لپاره چې امتحان کې تاسو ايکم احسن عملا کم یو په تاسو کې خامل والا دنیا پیدا سره لپاره دا د امتحان د پاره دغه رنګي سورت انعام کې مرাজি سورت انعام کې هم دا مضمون راځي 165 کې تقریبا 165 ان شاء الله نه شو پین ساعت نه پین ساعت دی ان شاء الله حاجی اه دغه دغه بالکل وهو الذي 165 وهو الذي خاص الله غذات جعلكم خلائف الارض چې جوړ کړی تاسو خلیفګان د ځمکه ورفع بعضکم فوق بعض او پورته کړی دی بعض تاسو نه په بعض باندې درجات په درجو سره ليبلوکم فيما آتاکم دې لپاره چې امتحانو کې تاسو په هغه څه کې تاسو ته درکړي دي امتحان مقصود دی بعض او بعض درجو باندې سي اوچت وي ان ربک سریع العقاب یقینا رب تاسو ته سریع العقاب زر عذاب ورکون کړي و انه لغفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان هم دی نو دا سری دا مالی ته بار سره هم بعض خلک سي په بعض باندې بوچتی ابتلا شروع ده ابتلا اصل مقصد مې دا کې په حال ابتلا ده امتحان دی خستا ستا امتحان دی خو زه عالم چې څومره کتابونه دي کنه او څومره شرح دي او پسې مې ته ویډیو او آډیو کې سټم ټول راوړیا مې تخوا کې کی خو دي چې هو دا والا پوښ کنه او ستا امتحان شروع دی نه تی په ایمان وایا صحیح شو کنه په دې صورت کې امتحان پوره کیږي امتحان کیږي دا دا امتحان شو دا غواځي ګپ خو بیا بل ترتیب نه وکړو بل ترتیب مې دا وکړو چې تاسو مې ستا امتحان دی او قلم دې مراکه پاڼه مراکه پوه شو کنه په خلیم غوونه کې پوستا امتحان شروع پوه شو جواب براکه حضرت څنګه در کوم پلار جواب پوه شو کنه دا بیا څنګه ورکه امتحان چې شروع وی نو خامخا به یو چاته سور کوي پوه شو کنه هغه په داغي مالک کوي ټیک ده خو لیکن یو سبتی اخلی پوه شو کنه یو سبا دا کوي چې سبا ته اخلی دا څه هم نه کوي چې نقل نه تکذیب پوه شو کنه نو د هغه په ذریعہ سره بیا امتحان کیږي چې بعضی ته ملاو شي او بعضی نشي ملاو نو دلته کې غریب دی او مالدار دی دا الله تعالی دواړه پیدا کړی امتحان کوي غریب په مالدار ګوري چې ورګه غریب ته خو مې غریب کړي چې زما ته شکر ادا کې کنه ادا کې او غریب ته صبر کې کې نه کې نو که غریب صحیح نو نو دی به ولګي دی به امتحان کې پاس کیږي مو فیل کیږي دا سه امتحان هم نه چې ټول خلک پکې پاس شي کنه مساوي دي کړو ټول خلک بیا پاس یا ټول فیل شي نه نه ټول فیل کیږي او ټول پاس کیږي نه په امتحان کې څوک پاس کیږي او څوک فیل کیږي په امتحان کې خامخا طبقات او درجات په هر جا باب کی اوس چې ته مطلب دار چې امتحان شروع دی نو غریب هم ګوري نو غریب به صبر کوي پوه شئ که غریب ولګي چې نن د بغلاګانو ته لاس شو نو ځان غر خبر ورسېږي مالدار بس کوي مالدار باندې امتحان دی چې ورکه دی غریب خبر ورته دی کنه اوس کدی مالدار ورکړل پوښوي په امتحان کې پاس شو ته ور نه کړی فیل خو اوس چې تا د مالدار نه ټول ملک واغستو خبر ورته دی کنه مالدار نه تا ملک واغستو او هغه ته بیا ته وځه ستا امتحان دی هغه بل پرسه کې امتحان دی څه ورکم چاله خبر ورته دی ځان ورکم چاله تا خو مالیس نه دی راکړی او کته ولګي دی او خلکو ته مطلب ټول ته ورکو ټول ته ورکو ټول ته ورکول نشي ټول ته دی ورکړه چې دا ټول ستاسو شو نو بیا پکې سه امتحان شو پکې غریب پاتې نشو خبر اور څه دی کنه بیا ام د امتحان صورت ختميږي د دنیا د زندګۍ مقصد ختميږي چې کوم مقصد د پار تراغلي ستا په بدن کې امتحان ستا په مال کې امتحان ستا په هر څه کې امتحان شروع لري دلته کې تا د امتحان نه ځانو باسه دا خو ته دنیا د دارو ابتلا نه وباسره نو په دغه صورت کې د هغه مسلمانانو جواب دا کیږي دا رنګ په دې باندې آیاتونه تاسو وګورئ چې دا خلق لكم دا لكم لام تملیکی نه ده دا زمونږ سره دلیل چې لام ټول د لپاره تملیک نه ده سوره الرعد راوړوي آیت نمبر 26 سوره الرعد آیت نمبر 26 وګورئ ورته مثال نه مثال نه ډیر د قران کو خامخا مسله دا سدا چې سبا ور باندې څه کې راځي رعد دی الله یبسط الرزق لمن یشاء الله تعالی فراخ کوي رزق هغه چاله چې اراده وشي امتحانا ويقدر تنگي بل چاله چې تعالی اراده وشي ها وفرحوا بالحیات الدنیا او دوی تکبر کوي په ژوند دنیوي باندې سرمایدار خلک ومل حیات الدنیا نه د ژوند دنیوي په آخرت په بدل د آخرت کې الا متاع مگر سامان پنا کی دن کې نو داسری یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر لمن یشاء تناری لګي معاشي مساوات معاشي مساوات معاشي مساوات نشته په اسلام کې یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر دروس ناروا کنه معاشي مساوات دا باطل ناروا ده دغه د لینن دنیا کې مزدور او متحد هو جاو او معاشي مساوات دا ناری به لګوري سورته بنی اسرائیل وګورئ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 30 کې تقریبا نازل بنی اسرائیل دا کې دي ان الله سمه دلته مرادي ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر یقینا رب تارزق فراخه کوي هغه چاله چې اراده وشي ويقدر تنگي ولی انه کان بعباده خبيرا بصيرا یقینا هغه الله تعالی په خپل بندګانو خبردار دی ولیدونکو نه پیجنی چې څوک د تنگول چاله پکار دی پوښ کنه او چاله پرخاول پکار دی دا د الله تعالی قدرت دی وګوره دا کار کوي ښا سورته عنکبوت وګوره آیات نمبر 62 الله تعالی پراخه کوي رزق هغه چاله چې را دی چې بندګان خپل الله تنګي یې غلرا ان الله بكل شيء عليم یقینا الله پار یو سید باندې پوهه دی ته په دې کې خپل علم مچلوا ترا پاسې دې چې نه دا چې داس چلو شي هغه چلو شي دا د الله په علم باندې موقوفه ده په دې خبر استاد ذهن نخلاصي یاره استاد ذهن پکې کار نه کوي سورته سبا د اجتماع سپاره آیت نمبر 39 وګوره قل ورته وای ان ربي یقینا رب زما چې یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن هغه چاله یشاء چې را دی چې من عباد دي بندگان خپلنا ويقدر له تنگي ورلا وما انفقتم من شيء او کم شي چې تاسو خرچه کوي فهو يخلفه نو هغه بل لسو کی هغه بدل داغي بدل در کی خا هغه به در لز یخلفه ابي در همیشه کی هغه به در بدل در کی وراثت په در لدر کی او هو خیر الرازقین غ الله تعالی بهتر رزق ورکون کده نو ګوره دا خرچه سره پاره کیږي حتا یخلف لك تعالی بدل راوړي نو بهر حال دا ډیر آیتونه دی یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر دغه شانتي یورث الارض پوښي ان الارض لله یورثها من یشاء زمکه د الله دا په اختیار کې ده ملک ته الله دی یورثها من یشاء میراث کې ورکه یغه چاته چې رضا یوشي نو ګور هغه چاته ورکی چاته نه ورکی نو دا سری دا امتحان شروع دی نو دی را پاتم دی ویلان تملیکی دی لہذا هو الذی خلق لكم دی دا معنا کولا وی خاص الله غزاد ته پیدا کړی دی لکم تاسو په ملک کې نه نه موږ ویل نفعکم لاجلکم ټول د څنګه ملک ګرځي ته کول چې ستا پلار مې شول ارشه شریکه ارشه مې شریکه وا خو شوي ما فی الارض هغه چې پزما کې جميعا ټول ثم استوى الى السماء بیا توجه کړ الله تعالی اسمان ته استوا په قران کې په ډیرو مانو راځي استوا په معنی د ارتفاع سره راځي پورته کېدل استوا په معنی د سعاده سره راځي استوا چې کوم دې په معنا د ځواني تر رسیدل ولما بلغ شده واستوا اتیناه حکما وعلما استوا په هغه معنی سره راځي استوا په معنا د نیغوالي سره راځي الصراط المستوي الصراط المستقيم په معنی سره راځي دا کې استوا سمانه دا استوا معنی چې کوم دې ابن عباس نقل توجه وقصد توجه وقصد یو معنی په دار نقل دا دیو معنی چې کوم دې هغه ارتفاع پوش پورته شو کما یلی خو بشانی خوشوي او درېمه معنا چې کومه د یو روایت د کلبی را نقل دی هغه سعاده دی هغه معنا چې کوم دی هغه روایت ضعیف دی هغه روایت څه دی هغه ضعیف دی نو ثم استوا بیا متوجی شو الله تعالی الی السماء اسمان تا اسمان خنو دا غي غمادي ته متوجی صورت حال سده کې براشي ثم استوى الى السماء وهي دخان لوګي وخا هغه لوګي تا فسواهن نو برابر کړ د اسمانونو سبع سماوات او برابر او اسمانونو پورا وهو هغه الله تعالی چې ده بكل شيء عليم هغه الله په هر یو څه باندې پوهه ده الله په هر یو څه باندې پوهه ده د دلایل عقلیو په نتیجه کې ما تاسو ته دوه څه ناراضي یو قدرت د الله ثابتای صحیح شو کنه نو هغه په مخ کې ثابت کړو اوس دلایل عقلیه ته وینو په اخر کې پس ثابت کو علم د الله او هو بكل شیء علیم هغه الله په ار یو شی باندې سره عالم دی نو دا دوه انعامات ذکر کړل په دې سره د دعوا ثابت کړه چې اعبدوا ربکم عبادت در رب کوي ولي ولي وکو کنتم امواتن فاحیاکم نه وای ګور شته کړی نو چې هغه شته کړی نو دا غ عبادت کوي صحیح شو اعبدوا ربکم عبادت در رب کوي ولی ځکه خلق لكم ما فی الارض جميعا هغه در پر اریو چې تاسو د غټه نه پیدا پر پیدا کړی دی صحیح شو کنه نو دا ځکه عبادت کوي او هغه پنځه دلایل کو سره خپل خپل ولګوي اعبدوا ربکم ولی الذي خلقكم والذین من قبلكم اعبدوا ربکم الذي جعل لكم الارض فراشا اعبدوا ربکم الذي جعل جعل لكم السماء بناء اعبدوا ربكم الذي أنزل من من السماء ماء اعبدوا ربكم الذي أخرج به من الثمرات رزقا لكم صحیح شو د دی وجه نه یوازې عبادت د بندگی غلر خاص کئ دی کارونو کې غسر سوک شریک ته اس سوک وسر شریک نشته لہذا هغه امنه صحیح شو